سرنامه ده وفد د بنی حنیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی یمن کې یو ښار دی صنعا د صنعا ښار دغه دی د مسلمه د دغه دی بنی حنیفه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی دا غي بیان دی صنعا نه دی خیال مې نو یمامه یمامه ښار دی او د هغې وفد چې هغې ته بنو حنیفه وایي هغه رسول الله ته راغلي دي دا دغه وایي حضرت حمام چې انه سمع ابا هریره د واورې دل د ابو هریره نه دی وی ما د ابو هریره نه دا خبره واورې ده یقول هغوی به وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د خپل خوب بیان کوي د خوب رسول الله خوب ویني او بیا هغه د خوب تعبیر کوي الکه دا دغه خو لږ تاو که چې داسې تاویږي راته ښه بین انا نائمون په دا منځ کې زه ودومه رسول الله وی زه ودوم اوتیتو بخزائن الارض راوړل شوی ما ته خزانې د ځمکې د ځمکې خزانې ماته راوړل شوې فوزعا فی کفیه نو کې خو دې شو زما په دواړو ورغو کې سیواران دو بنگړي مراد دلته دا ورغونه لاسونه دي دا مړوندونه کې خو دې شو زما په لاسونو کې دو بنگړي من ذهبن دسرو فکبر علی نو دا ډیر درانه شو په ما یو خو د دې وجه نه چې سره دي او د سرو بنګړي دا کار د چا دی د ښځو دی دا خو د سړو نه دی بل دا دی پرون تاسو ویلي بنګړی په خوب کې دا قید دی اتکړی او چې سړی ته اتکړی واچولی شي هغه بیا بې اختیاري بیا څه کولی نشي رکاوټ یې هغه ته چې دا بنګړي ما ته خوب کې واچولی شو د سرو نو زه ډېر خپه شوم فاوحی الی نو وحی وکړی شو ما ته چې پوکې ورکه کنه نو انن انن فخهما چې ته پوکې ورکه د دوو بنګړو له دوه سزور خو نشته الذین هغه انا بینهما چې زه د هغوی په منځ کې یم یو رانه یو طرف ته دی بل رانه بل طرف ته دی صاحب صنعا چې یو هغه صاحب د صنعا دی د صنعا د علاقې و صاحب الیمامه او بل صاحب د یمامې دی په یمن کې دا دوه غټ ښارونه دي یو صنعا خار دی صنعا پاغې کې هم رسول پاک صلی الله علیه وسلم آخري زمانہ وا دی کې یو سړی اسود عنسی به وته وی اسود عنسی د داوه د نبوت وکړه او د سره شیطانانو دا شیطانانو بوله دا خبره راوړي او د صنعا خار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې کوم مشر مقررو د مسلمانانو داغه نامه و اذان هغه وفات شو چې وفات شو شیطانانو وته وی چې موقع ده دغه سي گورنر وفات شو بس د حمله وکړه ټول صنعای قبضه ک چې کوم ځای کې د هغه ښځه وه هغه هم د په زور په نکاح کړه دی اسود انسی رستو را روانه ده بیا مسلمانانو د دوی د پاره چلونه جوړول چې دا به څنګه قتلو د د ښځه چې ده دام د ده خلاف و خو په زور نکاح کړی و دې سره رابطه وکړه چې رابطه و سره وکړه چې دا به څنګه قتلو د ده په دروازه به د زرو نه زیات څوکیدارانو هغه ورته وی چې په پلانې شپه باندې به زه د باندې شراب وسکم نو دی به نشي او تاسو ځان را ورسوي بس پیروز دیلمی او یو څو نور ملګری وو هغوی د شا طرف نه ورته د قلا را سوری کړه د شپې او چې پیرالل دی په نشه کې وبه دی مړ کو او د ده چې مال او سو د ځان سره یوړ الله تعالی خپل پیغمبر علی السلام ته د وحی په ذریعہ باندې خبر ورکو چې داسې پیروز دیلمی ولګېد او اسود انسی مړ کړ رسول الله د مبارک خولې نه ووته فاز فیروز فیروز کامیاب شو سه یو ورځ نیمه پس بیا رسول الله د دنیا نه رحلت وکړ دا د صنعا ښار دا بلا وه او یو دی د یمامې د یمامې ښار چې کوم دغه و نو هغه مسلمه کذاب و د بنو حنیفه مشر نو مسلمه کذاب هغه هم د رسول الله په زمانه کې دعوه د نبوت کړې وه خ حدثنا سلط بن محمد قال سمعت مهدي ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول دا مهدي ابن ميمون وی چې ما وورید د حضرت ابو رجاء عطاردی نه یقول هغوی به وي د خپل تیر عمر بیان کوي کنا نعبد الحجر موږ به عبادت کوو د کاڼو موږ به د کاڼو عبادت کوو بوتان به هم ته جوړ کړه او هغې ته به هم سجدې کولې فیضا وجدنا حجرا کله به چې وموند موږ یو کاڼی هو خیرون چې هغه به ډېر ښکلی منه د دې مخکیني کاڼي نه یو کاڼی به راسره و د هغې به مې عبادت کو چې دا ډېر بختور دی خو چې د دې نه به راته بل ښکلی کاڼی میلاو شو نو القیناه دا زوړ کاڼی به مونږ وغورځو او دا نوې کاڼی به هم راواغشت واخذنا الاخر او دا بل به هم راواغشت دا عبادت به هم کوو یو ځای به داسې و چې هلته به کاڼي نه میلاوېدل چې موږ عبادت کړی وي فاذا لم نجد حجرا کله به چې ونه موند موږ کاڼي چرته کاڼي به راته میلاو نه شو د خاورو یو ټوپ بم جوړ که داسې خاورې بم راغونډې کړې ټوپ بم جوړ کو نو جمعنا جسوتن منګ به را جمع کو را غون کو یو ټوپ من ترابن د خاورو د خاورو یو ټوپ بم را غون کو داسې ټوپ بم جوړ کو او ثم جئنا بشات او بیا به مونږ راوستل یو وزه فحلبنا علیه مونږ به وله شله په هغې د دې دوه مطلب دي کاڼې به راته نه میلاوېده نو د خاورو یو ټوپ بم جوړ کو او زه بم راوسته یو مطلب دا دی د وزې شوده بم د دې خاورو د ټوپ د پاسه راولشل مونږ به وی شوده ډیر بختور دی چې بختور دی نو دا خورم بختورې شوې دا بوته شیطان طریقه وخودله بیا به د دینه تاویدو او عبادت بم کو نو حلبنا مونږ به اول شل دا وزا علیه پاغي یو بل مطلب دی د دې د غبم عبادت کو د دې خاورو د دینه به تاویدو او زبم راوستا او دا غي شوده به موږ لشل او خلکو ته بم ورکول صدقه بم کول دا بم د دې خاورو د پر خیراتونه کول فحلبنا او موږ به بیا د وزل شلا علیه په دا ټوب باندې یعنی د دې ټوب خواته به ولاړه او موږ بل شلا او ثم تفن به بیا به تاویدو د دینه به تاویدو خیر یو زمونږ دا طریقه و چې د کانو عبادت به مونږ کو دویمه طریقه زمونږ دا و دی وی ابو رجای عطاردی فیضا دخل شهر رجب چې کله به را داخله شو میاش د رجب دا میاش چې راشي دا د خلکو نه نیزې جدا کوي بیلوي بیا به دوی نیزو له ګوتې نه وروړلې کله به چې راله میاشت د رمضان د رجب نو قلنا موږ به ووې منسل الاسنه دا جدا کوونکې ده بیلوونکې ده الاسنه د نیزو به چې دا میاشت راله بس دې میاشت چې دی د خلکو نه نیزې بیلې کړې جدا کړې په دې میاشت کې به دوی نیزو له ګوتې نه وروړي تر دې پورې چې د نیزو په سر کې د اوسپنه نی دا به ته وویسته غشو کې دا سر کې چې کوم اوسپنه دا به ته وویسته فلا ندعو رمحا نو موږ به نه پرې خودل یو نیزه فيه حدیده چې پاغه سر کې به اوسپنه وا دا بم ته لری کړه ولا سهما او نه به موږ پرې خود یو غشي فيه حدیده چې پاغه کې به اوسپنه وا الا نزعناه مگر دا اوسپنه به موږ ته وستا فالقیناه او الته بم یو ځای کې وغورځوله دا کله شهر رجب په میاشت رجب کې دا دوه طریقې وي زمون یو بم د کانو عبادت کو په دغه طریقه چې تاسو وورید او دویم هم دا طریقه و چې بزرګ میاش براله وسلې له به مونږ ګوتې نه وروړي ځان له به هم دغه لرې کړي وسلې او نیزې تر دې پورې چې د نیزو په سر کې دا کوم اوسپنه شي دا تیره دا به هم ترې لرې کړه هلته به هم بیله کېښوه غشو په سر کې چې کوم اوسپنه وي دا به هم ترې بیله کړه دا به ما خوا کېښوه ټول رجب میاش دې له به مونږ ګوتې نه وروړي بل هم دا طریقه وه خا قال دا لاندې راوی وی چې هغه مهدی دی وسمعت ابا رجا ما ووریدل د خپل استاد ابو رجای عطاردینه د بل خبره یقول هغه به وی چې كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم پاغه ورځ چې راولېږل شو پیغمبر علی السلام پیغمبر علی صلوات و سلام ته چې الله نبوت ورک نو زوم په دغه ورځ کې غلامن الک ز الکم او ارعل ابلا او ما به سرول اوښان علی اهلی د خپل کور خلکو دپاره د خپل کور والا اوښان به مې سرول رسول الله ته چې کله الله نبوت ورکو نو دغه وخت که زه لکم او ما به د خپل کور خان سره ول څه وخت داسې راغی په اتم کال د هجرت چې رسول الله ته الله غلبه ورکړه مکه فتح شوه فلما سمعنا کله چې مونږ واورېدو بخروجه خروج خپل معنا دی راوتل دلته معنا کوي غالبه کېدل کله چې مونږ واورېدو بخروجه غالب غالب کېدل د رسول الله چې پیغمبر علی السلام ولګید مکه فتح کړه او په خپل قوم باندې غالب شو نو موږ خو په دې باندو کې به اوسېدو موږ وې خدای اوس بس کو دا خو مکم فتح کړه سبا موږ پسې راځي موږ لاړو د خپل باندو نه وتښتېدو نو فررنا منګه او تختیدلو ال النار اورته د سمنا د خپل باندونه لاړو اورته او تختیدو اورته دا رستو دی بیا دغه کوي دی بیا رستو مسلمان شوه دی نو هغه دی چې کم زیته تختیدلې دی هغه زیته دی سوی اور هغه اور سو الی مسلمه الکذاب مسلمه کذاب ته غالبیږي چې دا ګنده چې دی دغه وخت کې مو د دعوه د نبوت کړې وه نو مونږ بیا د خپلو بانډو نه لاړو دې ځای ته دی بیا وروسته مسلمان شوی دی خو دا مسلمه کذاب ته ورتلل او د هغه سره پنۍ نیول دې ته سوې د جهنم اور معلومیږي دا خبره ګنده ځای ته تلل ګنده سړی سره ملاویدل دا بالکل د جهنم اور لتلل دي باب قصوت ال... باب قصت اسود العنسی دا باب دی د قصې د اسود عنسی اسود عنسی هغه تاسو وختي وي صنعا خار دی او په صنعا ښار کې د رسول الله زمانه کې دا یو سړی او د داوه د دغه کړی وخه د نبوت او بیا تاسو وی چې په صنعا ښار باندې د قبضه وکړه او چې بیا فیروز د لمیو لګي او د قتل کو د د ملګری لړلو تختیدل صنعا ښار بیا الله مسلمانانو ته ورک نور قصه تاسو وی دا باب دی د قصې د اسود عنسی حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني حدثنا ابي عن صالح عن عن ابن عبيدة بن نشيط دي زيتا غوري عن ابن عبيدة بن نشيط دا صالح روایت کوي د زوی د عبیده نه خو ګورې د عبیده د زوی نامه بیان نشوه نو بل سند به دې ذکر کی په هغه بل سند کې به د دې زوی نامه والی دې ځای ته ګوره دې به بیا راځي وکانه فی فی موضع آخر او په یو بل ځای کې دلته خدا سند دی خو په یو بل ځای کې دغه داسې دی چې اسمه عبد الله د دې دا زوی د عبیده بل سند کې داسې دی چې داغه نوم عبد الله نو مطلب دا شو چې عبد الله ابن عبیده ان عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه چې حضرت عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه قال غوي بلغنا دا خبره مونږ ته راورسېده بلغنا دا خبره مونږ ته را رسېدلې ده چې ان مسلمه الکذاب چې مسلمه کذاب قدم المدینه دی راغی مدینه ته هغه تاسو نو ویلې وفد د بنو حنیفه د د د قوم چې کم وفدو نو په دې وفد کې د دغه مو مسلمه کذاب دا غټ دروغجن دام په دې وفد کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وفدونو د پاره یو کور دی هغه مقرر کړو چې دا بلته داسې بهارو د مدینه هغه بار ځای کې دا راغې دا مغرور او متکبر او سرکش د د ملګری ټول لاړل د رسول الله سلام له دا بدبخت چې دی سلام ته لان نړو چې سلام ته لا نړو هغه مرګرو وی رسول الله ته چې حضرت زمونږ هغه بل ملګری مسلمه کذاب هم راغلی دی وجخا نو پیغمبر علی السلام هم پیغمبرو دی ورته راغی چې چون کې دی زمونږ علاقه ته راغلی دی زبا ورشم چې ورغی د دې ورتلو نه غلط مطلب واغشت رسول الله ته وایي زه به ستا لې تابعداري وکړم چې ستا د وفات نه پس اختیار مال بیا راکې چې خلیفه زیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې د کجورې یو لخته وه وایي دا لخته به هم در نکم ده نو هغه بیان کوي اصل کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمه کذاب چې دی نو دا د رسول الله سره ملاو شوی دی که ملاو شوی نه دی دا د محدثین باس کوي زمونږ د استادانو یو استاد دی حضرت مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه وی مسلمه کذاب د رسول الله سره نه دی ملو شوی نه دی عام محدثین وایي چې نه ملاو شوی دی عام محدثین وایي ملاو شوی دی خو زمونږ د استادانو کوم استاد چې دی هغه دا تحقیق کړی دی چې نه دی ملاو اصل کې حقیقت دا دی چې ملاو شوی دی خو یا دی چې وایي ملاو شوی نه دی دا مطلب دی چې رسول الله ولا راغلی دی خو دی ولا نو ورغلی خو د هغه یو شاګرد دی هغه څه بل شان خبره کوي وایي په شاه انور شاه صاحب چې دی په ده باندې محبت د رسول الله غالب و په ده باندې محبت د رسول الله غالب و او چون کې رسول الله خو ډېره پاکه هستی ده او دا مسلمه کذاب ګنده و نو ده به دا وی چې دا مردار سړی د رسول الله سره نه دی ملاو شوی دا مردار چې د رسول الله سره ملاو شو خدا بده خبره ده لیکن خیر دا د محبت بیل شی دی او ګنده ملاویدل بیل شی دی ولې د دنه غټ ګنده ابو جهل نو هغه د رسول الله سره ملاوي شوی دی دا نور ملاوي شوی دی فنزل نو دی دیره شو فی دار بنت الحارس پاغه کور د بنت حارس کې دا یو کورو او د یو خزه کورو او دا غ خزه د پلار نامه ده حارس نو د خزه ته به وی د حارس لور دا بنت حارس کورو رسول الله د دې وفدونو د پاره مقرر کړو چې د بار نه وفدونه راځي شپې به الته کوي خدای عجیبه خبره بلم ده دا خزنه ده دا بنت حارث دا د مسلمه کذاب مخکې په نکاح کې و بیا د طلاق کړه چې د طلاق کړه نو دا بیا رااله مدینه ته او په مدینه کې بیا یو بل سړی دی عبد الله ابن عامر دا غسر نکاح وکړه نو چون کې دا د په خوانه خزه و نو دې چراغ نو د دې کور کې دی را شو وکانت او ودا خزا وکانت او تحته لاندې د نکاح د مسلمانه ابنه الحارث ابن قریز لور د حارث ابن قریز د حارث ابن قریز چې کوم لور و هغه د د په نکاح کې و هغه هم دقه لور و چې دا کم کور و د دې نامه ده کیسه دې ځای ته ګورئ وهي ام عبد الله ابن عامر او دا خزه دا مور ده د عبد الله ابن عامر دلته دراویانو نه ویلګه غلطیا شوې ده دا دا عبد الله ابن عامر دا د دې خزې زوی نه دی دا د دې خزې خاوند دی ځکه چې دا خزه مسلمه طلاق کړه نو بیا مدینه ته رااله او مدینه کې بیا نکاح د عبد الله ابن عامر سره وشوه چې عامر سره یو شو بیا د دینه د دې د دینه د بیا درې بچی شوی دي نو ما وی دا غلطی راغلی ده یا دلته مضاف حذف کې وهیا او دا خزه چې دا ام عبد الله ابن عامر دا مور دا د اولاد د عبد الله ابن عامر د عبدالله ابن عامر چې کوم بچی دی د هغې مور وه خیر دا نور وفد راغی رسول الله سلام ته او دا بدقسمت را نغی دیم په دا کور کې و فاتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د رسول الله ومعه او د پیغمبر علیه السلام تو سلام سره ثابت ابن قیس ابن شماس دا صحابي مو مشهور صحابي دی دته وی خطیب الانصار وهو وهو الذي او دا ثابت ابن قیس دا هغه کس ته یو قال له چې ویل کیږي هغه ته خطیب رسول الله وسلم خطیب د پیغمبر علی السلام د پیغمبر علی السلام خطیب سوکته وی د انصارو خطیب د ډیر خسته بیان کو وفي يد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پلاس مبارک د رسول الله کې قضیب یو دغه ولخت و د کجوره فوقف عليه رسول الله هغه ته ودرید فکلمه خبر وسره وکړي فقال له مسلمه مسلمه وتوي ما ته پرېږده زه به تا پرېږدم بس سره به خوشي کو یو بل او ستا د وفات نه پس به بیا خلافت ماته حواله شي فق نو فقال له او رسول الله تا مسلمه تو مسلمه چې ان شیطا کشرستا خوخی نو خلیتا تخالیوالیو کا بیننا و بین الامر په منځ منګ او په منځ د دې حکومت کې ثم جعلته بیا ته دا وګرځوا لنا زمونږ د پاره بعد که پستانه اوس به سره مونږ د یو بل خلاف څه نه کوو خو چې ته کله وفات شې نو ستا نه پس به بیا چې دی نو خلافت او حکومت زموي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی لو سألتنی او هغه خوب کې چې ما څوک لیدلی او کنه اقا زه ګمان کوم پتا و انی لاراک او یقینا زه ګمان کوم پتا الذي د هغه کس اوریتو فيه چې خودل شوی او په خوب کې ما ته ما هغه خبره اوریتو چې ما ما ته خودل شو رسول الله ته په خوب کې څه ښودل شوي وو دوه بنګړي چې په لاسونو کې وو یو لاس کې یو بنګړی بل لاس کې بل بنګړی ما باندې بیا د دې زور راغی ما ته وویل شو دی له پوکي ورکا چې پوکي مې ورکا هغه لاړل ما د دې نه تعبیر وکړو چې زما مخې ته به یو دوه دروغجن خلک راځي او هغوی به دعوې د نبوت کوي دا به زما لپاره رکاوټي پیغمبر اسلام وی زما پتا ګمان دی چې تو ما قیو په دوو دروغجنو کې یو ته مسلمه خ دا مختصر خبره وته وکړه او اکابر شي هغه مختصره لنډه خبره کوي بیا دا دومره وګدی نه او که نور وګدی خبره غواړي نو دا ثابت ابن قیس به دته وکي وسيجيبك عني او زر دی چې جواب بدر کی تا ته زما د طرف نه وهذا ثابت ابن قیس او دا ثابت ابن قیس چې زما ملګری دی وسيجيبك دی بتا ته جواب درکې انی زمانہ فانصرف النبي صلی الله علیه وسلم واپس لار پیغمبر علیه السلام ددنه قال عبید الله ابن عبد الله عبید الله ابن عبد الله وی سألت عبد الله ابن عباس ما تپوس وکړ د عبدالله ابن عباس نه عن رویا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ خوب د پیغمبر علی السلام التي هغه ذکر چې دا غي ذکر شو رسول الله وی ز پتا باندې د هغه کس ګمان کوم کوم چې کم کس ما ته په خوب کې خودلې شوی دی نو دی وی عبید الله ما د عبد الله بن عباس نه تاسو چې خوب سو کم خوب چې رسول الله ته خودل شوی وو نو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې ذکر علی ما ته ذکر شوی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې پیغمبر علی السلام فرمایل چې بین انا نائم فدا منس کی زودوما اریت ماته وښودل شو چې انه وضع فی یدی چې کېښودل شو زما په دواړو لاسونو کې سوارانې دوه بنګړي من ذهب د سرو ما وی یو طرف ته سره دي دا خو د ښځو شی دی دا را باندې بوج و بل په لاس کې بنګړی دا خو دغه دی اتکړی ده او اتکړی سره خو سړی پابند دي ما تعبیر وکړ د دې دوو بنګړو کذابین د دوو دروغجنو یخرجان چې هغه به راوځي قال عبید الله عبید الله وایي هغه دوه غټ دروغجن څوک دي یو پکې اسود عنسی دی چې د رسول الله زمانه کې د دعوه د نبوت کړې وه احدهما العنسی یو پکې دی اسود انسی چې هغه صنعا کې او الذي هغه قتله فیروز چې قتل کړو د فیروز دیلمی بل یمن په یمن کې صنعا دا د یمن حصہ ده والآخر هغه بل مسلمه هغه مسلمه کذاب دی هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې قتل شوی دی باب قصت اهل نجران دا باب دی د قصې د اهل نجران د یمن علاقه کې عربو ته نږدې یو علاقه ده نجران وته وی نجران دا د هغه زمانه کې د عربو چې څومره عیسایانو د هغوی مرکز و نجران د نجران د عیسایانو یو وفد راغی رسول الله ته دا سوره آل عمران چې دی زیات بیا بیان کوي چې راغې دا ډیر کسانو خو دوه پکې مشهور مشرانو یو ته به عاقب وي او یو ته به سید وي سید د عاقب خپل نامه وا عبد المسیح او د سید نامه وا اهم دا دوی مشرانو دوی زیات زور په دې ځای لګاو په مسجد نبوي کې د رسول الله سره باس کو زیات زور په دې لګاو چې عیسی علی السلام ابن الله دا د الله زوی دی په دې ځای زورو قرآن مجید سوره آل عمران نازل شو پاغې کې دلیل دا بیانېدل چې حضرت عیسی علی السلام د الله زوی نه دی بلکې د الله بنده دی او د الله رسول دی دا دلیل بیانېدل بیانېدل خوند یې ونه کو نو الله بل حکم نازل کو الله پیغمبر ته وایي چې دوی ته ووایه چې را میدان ته شئ چې مباهله وکړو مباهله دا ده چې د کفر او د اسلام باسی او په دلیلو باندې ته ستړی شې او هغه نه مني مخالف ورته وایه راځئ چې مباهله وکړو تاسو به خپل هم راشه خپل بچی به هم حاضر کې د کافرو ته به وایې تاسو هم راشه خپل بچی حاضر کې او په عاجزۍ به الله ته سوال وکړو چې یا ربه په دې مسله کې چې کم سړی په حق دی هغه ته نجات ورکړي او چې کم په ناحق خدای تباه او برباد کړي دا مباهله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته مبا... چیلنج ورکړ چې راشه چې مباهله وکړو دوی وی ښه بیا یې وی اورګه لږه مشوره کوو چې مشوره کوله نو دا عاقب دا ډېر هوښیارو دی ورته وایي چې په خپلو کې سره ناست یو رښتیا وایې پیغمبر دی که نه دی وی او پیغمبر دی وی خچا چې پیغمبر سره مباهله کړی ده سو سره شوی دی وی موجوده ختم شوی دی او نسل هم ختم شوی دی دا موجوده خلک هم تبا شوی دی او نسل هم ختم شوی دی نو وای که موږ سره مباهله وکړه وای موږ بم داسې و چې دا موجوده عیسایان به ختم شو او نسل بم باقی پاتې نشي رال رسول الله ته چې حضرت موږ مباهله نکو وای چې خه مباهله نکوي اسلام راوړي وای صاحب اسلام هم نشو وروړي وای چې اسلام نه راوړي جنگ ته ځان تیار کې وای صاحب د مسلمانانو د جنگ هم زمون وس نشته نو وای بیا جزیه قبول کې اسلامی ټیکس مو وی بالکل دا مدغه کو فیصله په دیو شو چې سالانه به مونږ لا 2000 جوړې راکوي دا جامې نه دي دوه زره جوړې جامې زر په سفره کې دا چې روانه میاشته ده او زر چې دی په رجب کې یعنی شپږ میاشتې پس به موږ له زر جوړې جامې راکوي دوی وی ډېره ښه ده حضرت موږ سره داسې سړی ولیږه چې په هغه باندې ستا ادباري غلني رسول الله وته وی زبا د سره داسې سړیو لیګم چې هغه به د دې امت امانتداري هر سړی وی چې دا به مالیږي چې دغه شو رسول الله ابو عبیده ابن جراح ته وی پاسه وی دا د دې امت امین دی دا به تاسو سره لاړ شي نو هغه بیا وسره ولیک نو دا باب دی د وفد د نجران قبیله چې د نجران قبیله وفد د عیسایانو راغی خلک وای نن سبا دا علاقه چې دا دا سعودي سره ده سعودي سره حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي ساق عن سلة بن زوفر عن حزيفة رضي الله تعالى عنه حضرت حزيفة بن يمان وي جاء العاقب راغي عاقب و سید او سید دا عاقب او سید دا د دې وفد مشرانو خان د دې عیسایانو د وفد مشرانو عاقب د د خپل نامه د عبد المسیح او دې بل د سید د د نامه د ایهم د مشرانو صاحبا نجران چې دا دواړه مشرانو د نجران علاقه دا دواړه رالل سره د خپل قوم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته او دلته لږ مختصر دی بیا پاغي کې باسو د دې چې د عیسی علی السلام باره کې بیا د الله طرف نه حکم راغی چې دوی سره مباهله وکړه دوی ویخه مباهله کو بیا وی اورګلګ مشوره به وکړو یریدان د دې دواړو اراده وه ایلاعناه چې دوی دواړه مباهله وکړي د رسول الله سره خیر بیا وی مشوره کو نو چې دوی مشوره کوله نو قال دا راوی وی چې حذیفه دی فقال احدهما اوی یو د دوی لصاحبه ملګری ته د عاقب وی سید ته یا سید وی عاقب ته سوته وی لا تفعل الکه د سمکوا مباهله وسره مکو ځکه دا پیغمبر دی او پیغمبر ته چې او پیغمبر چې چاته خیری کړی دی کنه تبا شوی دی فوالله قسم په الله لئن کان نبیا کشر دی پیغمبري لکه واقع دی او فلا عنا او منګه وسره مباهله وکړه نو لا نفلح نحنو کامیاب بنشو منګه ولا عاقبنا او نه زمنګه نسل من بعد نه چې هغه راځي پس زمنګ نه قال دې دواړو وی چې حضرت منګه تاسو سره مباهله نکو وی خی اسلام راوړې وی اسلام هم نه راوړو وی خا جهاد ته ځان جنگ ته ځان تیار کې وی منګه جنگم نشو کولی نو بیا سوی وی د دواړو ان نعتیک من بدر درکو تا ته ما سالتنا هغه چې ته زمنګ نه غواړي سبت ته چې سوې تا ته به مونږ هغه جزیه درکو بیا خبرو شو په 2000 جوړو باندې وبعث معنا رجلا نو تمه وکړه دیتا اصحاب رسول اسلام ملګرو د پیغمبر علی السلام چې یو وی ما بولیږي بل وی ما فقال رسول الله فرمایل قم ابا عبیدت ابن الجراح ودریگا پاسا اے ابو عبیده ابن جراحه دا ډیر لوی شان والا صحابي دی عشره مبشره کې دی فلما قام کله چې پاسید ودرید نو قال رسول الله وی هاذا امین هذه الامه دا امین دی د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم خپل صحابه او ته خاص لقبونه ورکړي دي چاته صدیق ورکړي دي چاته فاروق ورکړي دي چاته زین نورین ورکړي دي دته دا لقب ورکړي دي چې امینو هذه الامه د دې امت لوی امانتدار هغه څوک دی ابو عبیده ابن جراح دا به یادې چې د دې امت امین د څوک دی هغه ابو عبیده ابن جراح دی